علی قومه نرفع درجات من نشا ان ربک حکیم علیم مخکې د ابراهیم علیه صلات و سلام واقع وه د دې قوم سره ناسته خبرې د دین کوي چې ګورو دې کې ستورې ښکاره شو چې ښکاره شو نو ابراهیم علیه السلام څه وایي وایي دا ایا دا زما رب دی دوی به ستورو ته وایي دا زمونږ رب دی نور یې خبره ونه کړه چې کتل لږ شیبه پس هغه پریوت وایي مړه داسې خدای خو مې نه دی خوښ چې هغه پریوځي بیا چې ګورو نور سپومې راوخته او دا رڼا کوي وایي دا زما رب دی څه وخت پس هغه هم پریوته وایي دا څنګه دغه دی زما خو داسې خدای نه دی خوښ چې هغه پرې وځي بیا نور راغی وی دا زما رب دی بیا چې هغه پرېوته هغه ټول بیان تاسو واورېد وی دا یو عظیم دلیلو چې حضرت ابراهیم علیه السلام د توحید په باره کې په خپل قوم باندې پیش که خو دا دلیل ورته چا ښودلی و دا ما دا طریقه د دلیل پیش کولو ورته چا ښودلی وه ما وتلک حجتنا او دقه زمونږ دلیلو وتلک حجتنا او دقه زمونږ دلیلو تلک نه دی دا بالکل بینهی داسې دی لکه ذالکه خو ذالکه د مذکر د پاره ای او تلکه د مؤنث د پاره ای و تلکه حجتنا او دقه زمونږ یو دلیلو څنګه دلیلو آتیناها چې مونږ ورکړی و دغه دلیل ابراهیم ابراهیم علیه السلام ته ابراهیم علیه السلام ته ما دا دلیل ورکړی او دا دلیل ورپیش که ورمخکې که په چا باندې ورمخکې که علا قومه په خپل قوم باندې د توحید په باره کې د نفې د شرک په باره کې دا دلیل پیش که دوستانو د دینه لوی مقام بل نشته دی عند الله چې ته د الله د دین احکام بیانې او د هر یو حکم سره خیسته نه خیسته دلیل پیش کې لکه هدایه استاد څنګه پیش کوي نرفع درجات منګ اوچتو په درجو کې نرفع منګ اوچتو درجات په درجو کې څوک اوچتو من نشاء هر هغه څوک چې زمونږ خوښه وشي دقسې ښکلې ښایسته علم زه هر چاته نه ورکوم دقسې د دین دلایل بیانول زه د هر چا نه نصیب کوم دا چې څوک پاکه خټه یي که نه هغې له زه ورکوم نرفعو موږ اوچتو درجات په درجو کې من نشا هغه څوک چې زمونږ خوښه وشي ان ربک یقینا رب ستا چې دی حکیم خاوند د حکمت دی په خپلو کارونو کې او علیم خبر دی په حالت د خپل مخلوق چې دا سړی لایق د علم دی دا سړی لایق د پوهې دی او دا بل نه دی دوستانو د دین دی لوی برکت دی اخرت خو به د اخرتي چې الله به د ګورې د دین په برکت دنیا مباده کی دنیا ووهبنا له د وهبنا معنا دی مونږه وبخو ووهبنا له مونږه وروبخو ورم کو له ابراهیم علیه السلام ته ابراهیم علیه السلام ته مې ورکه ورو مې بخ س اسحاق حضرت اسحاق و یعقوب او یعقوب اسحاق د د زوی وخه په سپینه ګیره ولا الله ورکه او بیا ابراهیم علیه السلام ته الله دونه جون ورکو چې بیا اسحاق دغه وشو زوی یعقوب نو موږ ورکه هغه ته اسحاق اسحاق دی زوی و یعقوب او یعقوب دا دغه دی ښه دا څه ورته وایي دغه نوسې دی بني اسرائیل چې شروع شوي دي که نه نو دا د یعقوب علیه السلام نه شروع شوي دي دا څنګه هستی وي وی غږ یې مه کوه کلن هر یو چې دی هدینا موږ ورته هدایت کړی و که ابراهیم علیه السلام هغه هم هدایت یافته و که حضرت اسحاق دی او که حضرت یعقوب علیه السلام دی کلن دا هر یو چې دی هدینا موږ ورته هدایت کړی و نوحا هدینا او نوح علیه السلام ته موږ هدایت کړو من قبلو مخکې د ابراهیم علیه السلام نه څو کاله مخکې دغه نوح علیه السلام نوح علیه السلام پسې بیا هود علیه السلام دی بیا صالح علیه السلام دی بیا ورپسې دغه راغلی دی ابراهیم علیه السلام ونوحا هدینا نوح علیه السلام ته موږ هدایت کړو من من قبل مخکې د دینه ومن ذریته او د اولاد د هغه نه موږ د داود علیه السلام دا ذریته کې د اولاد کې ضمیر چا ته راجع دی ځینې خلک وایي د ابراهیم علیه السلام ته راجع دی ځکه خبره د چا ده روانه د ابراهیم علیه السلام ومن ذریته او د اولاد د هغه نه داوده څوک و داودو دقه د دین برکت و چې ده د دین خدمت وکړو برکت ولا الله دنیا کې دا ورکه چې اولاد صالحه ولا ورک دیندار انبیاء دغه په دغه کې اولاد کې راولېږل لیکن خکل خبره دا د مزری وی چې په من ذریته کې ضمیر ابراهیم ته مراجع کوي نوح علیه السلام ته راجع کوي ځکه چې رستو حضرت لوط علیه السلام دی حضرت لوط علیه السلام او داسې حضرت یونس علیه السلام دی او یونس او لوط چې دی نو دا خو د دغه اولاد کې نه دی د ابراهیم علیه السلام اولاد کې نه دی نو ځکه وایي ومن ذریته او د اولاد د نوح علیه السلام نه داوده منګه داود علیه السلام و سلیمان حضرت سلیمان دا هغه دوه انبیا دي چې پیغمبران همو خو ګورې د پیغمبرانو سره د ټولې دنیا باچایان همو و ایوب او حضرت ایوب علیه السلام و یوسف حضرت یوسف علیه السلام دی خوارانو باندې ډیر مصیب په دنیا کې راغلی دي و موسی و هارون او حضرت موسی علیه السلام او حضرت هارون علیه السلام کله چې د دین خدمت الله کله چې د دین خدمت چا وکړو دقسې به الله خیر او برکت ورکړي وکذلک هم دقسې نجزي المحسنین موږ بدله ورکو نیکانو ته وزکریا او د هغه د اولاد نو حضرت زکریا علیه السلام دام لوی شان پیغمبر دی و یحیی او یحیی علیه السلام دا پلار او زوی دي که نه پلار او زوی دی زکریا پلار دی یحیی زوی دی و عیسی او عیسی علیه السلام دا د بنی اسرائیل و آخری پیغمبر دی و الیاس او حضرت الیاس کل من الصالحین دا هر یو چې دی من الصالحین دا د کامل نیکانو نو دا هر یو پیغمبر هغه د نیکانو نو مراد دلته د نیکانو نه دی کامل نیک دا انبیا کامل صالحینو کامل نیکانو کامل نیک دی ته وی چې بالکل یو قسم ګناه نه کړي دا انبیا هغه هستی دي چې دا معصوم وخه د پیغمبرانو باره کې به تاسو دا عقیده لرئ چې هر پیغمبر معصومي هم د ګناه کبیرې نه هم د ګناه صغیرې نه د وړې ګناه نه او د غټې ګناه نه قبل النبوت بعد النبوت بالکل پاکي و اسماعیل او داغه د اولاد نسوکو حضرت اسماعیل علیه السلام والیسع او حضرت یسع اسماعیل هغه مشهور پیغمبر دی چې د تمامو عربو دغه دی نیکه زمونږ د پیغمبر نیکم دی ولیس او حضرت یس و یونس او یونس ولوط او حضرت لوط وکلن او دا هر یو نه دی هر یو په خپله زمانه کې ګلونه وو وکلن او دا هر یو چې دی فضلنا منګه فضیلت ورکړی واغوی ته علی العالمین په ټول مخلوق باندې په خپل زمانه کې ومن آبائهم او بعضې د پلارانو د دوی نه په دې انبیاو کې بعضې انبیا داسې وو چې د هغوی پلاران هم نیکانو لکه یعقوب علیه السلام ته ګوره که نه پلار هم پیغمبر و اسحاق اسحاق ته ګوره د هغه پلار هم پیغمبر و ابراهیم علیه السلام ومن آبائهم او بعضې د پلارانو د هغوی نه و ذریاتهم او د اولاد د هغوی نه بعضې انبیا داسې وو چې د هغوی اولاده داسې وه لکه د زکریا علیه السلام ګوره اولاد کې دغه د حضرت یحیی علیه السلام دی دام پیغمبر و د یعقوب علیه السلام اولاد کې څونه پیغمبران دي و اخوانهم او د رونو د هغوی د بعضې انبیاو رونه پیغمبران لکه موسی علیه السلام رورو حضرت هارون علیه السلام واجتبیناهم منګه غوره کړي وو هغه اجتبا دې ته وایي چې په ډېرو څیزونو کې ځان له یو شی خوښ کې لکه تاسو چې اوس ورته انتخاب وایې انتخاب څه ته وایي په ډېرو امیدوارو کې یو امید سړی ځان له خوښ کی نو وجتبیناهم د رسول پاک یو نامه ده مجتبا غوره خوښ کړی شوی په دې کې الله چاڼ وکړو او په چاڼ کې دا راوویست نو وجتبیناهم منګه غوره کړي وو هغوی وهدیناهم او من هدایت کړي وو هغوی ته الی صراط مستقیم دغه لارې نیغې ذالک دقه چې د هود الله دا د الله هدایت دی دغه اسلام او دغه دین د الله هدایت دی خو الله په دې هر څوک نه روانوي یهدي به الله هدایت کوي په دې دین سره من یشاء هغه شاته چې د الله خوښه وشي من عباده د بندگانو دغنه بیا بیان دی د دې ګورې عند الله شرک ډېر عظیمه ګناه ده ښه په ورځ د قیامت به هره ګناه معاف شي خو ګورې دوستانو شرک هغه نه معاف کیږي الله وی دا هستی نه دغه کړې ابراهیم علیه السلام نوح علیه السلام دا نور ګلونه دي څومره لوی هستی وي خو فرض که او فرض که څومره الله ته مقرب هستی دي خو که فرض که او فرض که دوی شرک کړی وي نو ما نه به خلاص شوی نه وي ما به نیولی وي الله دې خلکو ته هم دغه نه کوي نو خدای دې نه کړي که زه شرک وکړم ما ته به چېرته معاف شي که تا شرک وکړه تا ته به چېرته معاف شي خا ولو اشرکو او فرض کا کچره دی هستو شرک کړی وي لحبطو عنهم نو برباد شوی به وي د دوی نه ما هغه نیک عملونه کانو یعملون چې دوی به کوله اولئک الذین دا هغه خلق دي د پیغمبرانو دی دا ولس د ماخلې جوړیږي دا هغه خلک دي آتیناهم الکتاب چې موږ ورکړی و هغوی ته کتاب یو د کتاب رالیږل دي نو د هر یو پیغمبر ته کتاب نو رالیږلی شوی خو هر یو پیغمبر ته کتاب ورکړی شوی و ډیرو پیغمبرانو ته زوړ کتاب حواله شوی دی والحکم او احکام والنبوه او پیغمبري دا درې دولتونه مې ورکړي وو فان یکفر بها که چېرې کفر کوي په دغې کتابونو په دغې احکامو په دغې نبوت فان یکفر که چېرې کفر کوي بها په دې هؤلاء دا خلک دې هؤلاء کې اشاره چاته ده ځینې خلک وایي دا یهودو ته ده که دا یهود او اهلی کتاب دا خبرې نه مني په دې کفر کوي نو فقد وکلنا بها بېشکه مونږ مقرر کړي دي په دې قوما یو قوم لیسو بها چې دوی بني په دې باندې به کافرین کافران لیکن ځنې خلک وایي چې د هؤلاء نه مراد دي د مکې مشرکان د رسول الله د زمانې کافر که دا کافران نه مني دا خد عرب نه مني نو فقط وکلنا بها مونږه مقرر کړی دی په خدمت د دې دین قوما یو قوم لیسو بها بکافرین چې دوی به نی په هغې باندې کافر یو حدیث مضمون دا دی که عرب د دین خدمت کوي او دی کی که نه کوي الله به زه د دین د خدمت لپاره عجم راولم عجم او هغوی به بیا د دین خدمت کوي الحمدلله نن عجم په دنیا کې چې کوم خدمت کوي دونه بل څوک نه کوي او بیا که چېرې تاسو معلومات وکړو پاکستان کې چې د دین په هره شوبه کې کم خدمت کیږي دونه ګورې په نورو ملکونو کې نه کیږي اولئک الذین دا هغه خلق دي هد الله چې الله ورته هدایت کړی نو الله پیغمبر ته وی فبهداه مقتدی نو په دغه طریقه د دې پیغمبرانو اقتدی ته اقتدا وکړه دلته مراد د اقتدا نه دا نه دی چې هغه د مشران شو ته ورپسې روان یا نه مراد د دې دا دی چې هغوی څه کول هغه ته هم وکړه بیا دی قلت وته ووایه لا اسألکم علیه زه سوال نه کوم ستاسو نه په دې دین بیانولو په دې قرآن بیانولو اجرا د اجر نو دې قرآن ته ولې غوږ نه ږدې په دې قرآن ولې ځان نه پوهوې ان هو نه دی دا قرآن مجید الا ذکر مګر دا نصیحت للعالمین د پاره د ټول مخلوق وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین دعاو کې یا الله ته زمونږ رضا شي خدای خپل کرم وکړي خپل رحم په مونږ باندې وکړي ربه ته زمونږ د تمامو حالاتو اصلاح وکړي ربه ته زمونږ د عقیدې اصلاح وکړي رب زمونږ د اعمالو اصلاح وکړي رب زمونږ د معاملاتو اصلاح وکړي رب ته زمونږ د اخلاقو اصلاح وکړي رب زمونږ د اخلاقو اصلاح وکړي خپل رب خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب راته صحیح پوی راکې د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام په حدیث هم صحیح پوی کې دا کم کتاب چې وایو دا د الله نه سوال وکړي چې ربه په دې هم صحیح پوه کړي د قرآن او د حدیثو ربه اتباع زموږ نصیب وګرځوي ربه د قرآن او د حدیثو خیر او برکت موږ له دنیا کې هم راکړي په آخرت کې هم راکړي په قبر کې هم راکړي ربه دا قرآن او حدیث زموږ دپاره ذریعه ده نجات د دنیا هم وګرځي د